احکام الرآت دي دارا د دې لپاره دوه اعتبار دي تاسو په کاپي او یعنی تاسو په قاعده کې لیکلي یو دا باعتبار الوقوع او بل دا باعتبار الادا دو اعتبارات دي درا د پاره نو باعتبار الوقوع دارا نو یا به دا راځي حرکت به په حالت د وقف کې او حالت د وصل کې بل څه په نشي راتلې سکون نو دا حرکت په دې کله راځي یا وا فی البدء یا فی الوسط په ابتدا کې یا په منځ کې ابتدا مثال بسنګي نو ابتدا کې کله مفتوح ای کله مکسور ای کله مضموم ای دا غدري واړو مثالونه ذکر دي را او الرحمن مضموم مثال بسنګي مضمومه ربما دا لکه قدر والوتر اوس ګوره قدر دې باندې ته کله چې ادریږي نو ساکنه د وقف چې کې او چې وقف نه کې نو متحرکه ده قدر بیا را باریک ده قدر قدر اول وتر کې ور قدر کی وصلا ټک د چې وقف نه کې چې وقف کې باریکا او په ولوتر کې چې وقف نه کې نو باریکا دا او چې وقف کې نو ډکه ده دیو بل الټه دی ول ود ری اوس باریکا دا وقف کنو ساکنه به چې ډکه وشي ول وتر ول وتر ول وتر را روان دي درته راتلون کې قواعد دي دا صرف د خلی خبرې دي چې را په ابتدا کې څنګه واقع کیږي په منځ او په آخر کې د دې د ادا سره د دې قاعدو سره تعلق نشته اوس د ادا قاعده درا باعتبار الادا په اعتبار د ادا سره چې دا را ادا کیږي څنګه نو ګورا کله تفخیم وی کله ترقیق وی کله جواز الوجهین وی موږ نن درې پاوا لیټ تجوید شروع کو دا د اوس هم دایره منډي وای اته بم بیا سبا وای جمالم سند ملاو نه شو ما وړه غواری کړي وا سند کې ته خبرم نه او شل لمبر د دې دي طالب نظم ضبط خیال ساتي او کله با دواړه وجه جایز وي د تفخیم او د ترقیق د تفخیم او د ترقیق تفصیل مخکې ذکر شو اصل پرا کې تفخیم دی او ترقیق چې پکې راځي نو یو سبب د وجه راځي دا خبر عبد الدائم الازهری په اعتراضات المعلمه کې ذکر کړي دا تفخیم اکثر پرا کی ها بل خبره دا تفخیم دا لفظ پرون مو وي اکثر درا د پاره استعمالي کی او د لام د پاره څه استعمالي کی تغلیظ او چا چې نه چا د دین تعبیر په امالی سره کړل سنه د ترقیق درانه چرا امالی سره وای معنا باریکا لکه دانی ته قوم الله علی القاری ته ذکر کړی وای دا صحیح نه ده چې څوک ته په امالی سره تعبیر کوي چې وای را باریکا وای یعنی اماله پکې وکا دا صحیح نه دی وای چې سل لمبر می په تجوید په امتحان کې وا نه غستې نو یې په کال لتا سره د ورل نه راځم څومره غټ شرط یې ولګولو او دته پرون کول نو جذبه کې راغلی و سل لمبر اګوټ کې جناب بیر اخر کې جو سرالو سل لمبر می وا نه غستې نه برازم باوده سودک کې مې د تپوس وکړو مې نو خواري لري کړې او دا څه خواري مې کړې مال خو پته ما او طالب پته لګي کنه چې وی ویشته ها ما ورته مې زموږ روایت څو طریقې دي وې دا لا موږ نه دی تیر اول خو دا دوی مې وویشته که نه چې بیا یې پرې ښه سوچ وکړو او یو کالونه دی کالون له کالونه وای وای د یو کاری ته د کالونی کې به تراوی کولی دا غال دی نو او دویم حفظ دی او دریم رانه یې شو حفظ دوه طریقې یو کالونه دویم حفظ او دریم تیر شو دا سندونه به موږ مفت ورکړی وي طلباو ته تاسو خپله به ځان سختي راوستې ده موږ وګورو که نه موږ ته او چې د سبق په ټایم کې د یو سړي په خوله کې مچان ګرځي هغه له به ته څه سند ورکړې هلته سبق درې په وخت شو چې وګورو دی دلته یو ځلې ځان نه مچ نشي سړلې اب راز ډکه کی اب نور ز درو کې تجوید دا تاسو ځان له خپل ګرانه کړی بیا پرا کې ګوره د تفخیم وجه دا ده چې پرا کې دوه سيزونه دي پرا کې سری دوه سيزونه دي یو انها اقرب حروف طرف اللسان الى الحنك دا ډېر نږدې دی دا حروفونه کم چې د طرف لسان نه ادا کیږي تالوتا د طرف لسان چې کوم حروف دي نو دا څه شی دی دا پاغي کې تعالو ته ډیر نږدې دی نو دا مشابه شو د حروف استعلا سره نو زکه دا ډک شو دویم دا د پرا کی صفت د تکریر ده کدا مفتوحی اکه مکسور ہے که مجرور ہے هر وخت کی نو پدې کې بلک زیادتی په نسبت دا محروفو تکریر ده کنه ځکه تاسو پرونو یې سرا کله مشدد یو تکریر په کې داغي تشدید بلک زیاتی نو د تقریر او د دغه مخکنی وجه د وجه نه راکه تفخیم راځي بعض علما کرام وې د مکی رحم الله د قول نه معلومیږي چې اصل پرا کې ترقیق ده خدا د جمهور خلاف ده نورا کې اصل تفخیم دی او پلام کې اصل ترقیق دی او درا د پاره اکثر کتابونو کې تفخیم استعماليږي او د لام د پاره تغلیه او کو کله د یو بل په ځای استعماليږي لکه علامه جزري رحم الله فرمایي وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله که عبد الله چې دی نو اعراب حکایي بشي او که عبد الله دی وي نو عین د کلمې اعراب بشي نو ګور هغه تفخیم د دې لپاره استعمال کو د لام د لپاره امام شاطبی هکه نن دا سمرګری کم کم نه ښکاری هغه دغه څه شو هغه سورګری کاری ته شته نشته نور څوک نشته خو او شاکه دلته یو مرګره او چټي وخته وا او تله بنیر والا انور لکه چې دلته یو نو اوس هغه یو ګوره پنجابی ته کې ناست او پاو وخت شوی چې خله کې مسواک ورکړي او د سونو ځای کې یا رب بس دې به بیا وایي التفخیم اوس پرا کې ډکواله وکړي ګوره هر مثال په دې حروف کې قاعده ده اول قاعده دا د کمرا باندې چې فتح راشي یا بټه کوي قاعده مو پیژنده کمرا باندې چې فتح راشي هغه بټه کوي لکېږي مثال به څنګه لیکل دي نصارکم دا ولا قاعده شوه چې په نصارکم کې به سکون دی او په مکرو کې به سکون دی او الرحمنو کې درې واړه جایز دي او وو وجې دي پکې بس اخو دې ترڅونه لکه ذکرو رسی بیا ګران یو ټکه چرته ګران راشي موږ جوړ کو یو وایو چې دوره وقفونه دي دې پوری چې طالب وقفونه نه دي ذکرې نو په دا د طالب غلطي ده بیا ها ځکه چې دې ځای پورې هغه اخیری درس کوم او ګران درس یو هغه اخیری به د طالب چې کوم د څه شه دی اخیری هغه حد اقصا د چې بس دې پورې بده روانېږي روان نشو هغه د نبی بیا د سره کې او شي کنه ماشوم دغه طریقه سلورم قاعده را مشدد مضموم کوم را باندې شدم دی او ضمم پر اله دا بډه کوي مروت مرو دغه یو مصرال ای وکالم دغه راځي دا ورله مرو اجي الارض دکې ګوره مونږ د الارض په ځای ما وی کوم مریم مثال لیکل شوی نو خبره صحیح نه تاسو خیر دی مثالونه یو دي که الارض وی مریم مور سره هیڅ خبره نشته او بیا به مثالونه دوه شي او قاعده به یو شي او مونږ هرې قاعده د څو مثالونه ذکر کړی یو یو صحیح ده نو که څوک وایي الارض دې مې ورسره مریم هم خوا کې لیکي نو دې لیکي مریم او الارض یو قاعده ده کومه قاعده ده را چې ساکن شي او مخکې ته فتحه د غرا بډه کوایو را ساکن مخکې ته فتحه ده خدا ته وایي را ساکن ده مخکې ته فتحه اصلي ده او ورست ته په دې کلمه کې غټ حرف نه راغله تو خبرې شوي یو غرا ساکن شوه مخکې تی فتحه ده خو اصلي ده فتحه اصلي او رستو د دې رانه په دې کلمه کې رستو د دې رانه په دې کلمه کې غټ حرف نه راغلی نه کسره هغه ټول قواعد مې په فتحه کې ذکر کړ ها دا قاعده څه شو دا منسوخه شو دا ما چوي هغه د کسره خبره نګور دلته دلته قاعده دا ده ران مخ کې فتحه ده را ساکنه د مخ کې فتحه ده نو دا غراب هم سو وایو بس دا کله قاعده ده نو دې لپاره الارض مثال هم صحیح کیږي او دې لپاره مریم مثال هم صحیح کیږي خدا مریم مثال مونږ لیکو دا ځکه چې پرا د مریم او د المرء او د قريه کې امام دانی نه مخ کې اختلاف کړی شوی دی او که څوک کوئی زره دې تفصیل وګورم مستاسو په مخارجو کې پرا کې موږ د دې وضاحت کړو که چاته یادي په مخارجو کې موږ د دې وضاحت کړو چې آیا دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده او دا خبره غنیت المرید ذکر کړی و لمعرفت الاتقان والتجوید د امام دانی نه مخکې په دې کې اختلاف کړی شوی دی چې دا را بس وایو ډکه که باریک څو کوئی باریک به وي خو یاد ساتئ وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر هر خلاف معتبر نه دی چې بس اوس موږ تجوید کوو او په لار کې یو داسې سړی د لارې نه راشي دی مدرسې ته راتاو شي چې دا کم ځای کېږي چې راکې را به ډکوي او راځي پرا کې به تفخیم کې دا زه نه منم نو ته بیا زما په کلي کې تجوید ښې چې په دې کې اختلاف دی یو بابا په کې اختلاف کړی هر اختلاف معتبر نه دی د اهل فن اختلاف معتبر دی پوه نه شو او نه د هر چا قول په هر فن کې معتبر دی دیو جنا د دوات بارکی بعض علما په درسونو کې حواله ذکر کی حواله کنه او عجم دینو ترجیح دی لور کې جو وا صحیح ده ضاد په شان چې دا کې وا په شان ضاد نه دی صحیح دا یو کول اعتبار شته په فن د تجوید کې نه بالکل نشته تاسو وګورئ په په اسماء الرجال کې وګورئ کله چې د یو سړي توصیف کیږي تاسو وایي وي ثبت فی القراءه په قراءاتو کې د څه شی دی او مضبوط دی خبره منلې شوې ده او په حدیثو کې ضعیف دی اکثر د یو فن خلک ور په بل فن کې سي هغه ته ضعیف وي دا قول معتبر نه دا د اسماء الرجال خبرې دي چې د دینه څو خبر یا کلم په بل فن کې څه نه کوي فتوی نه ور کوي د دیو جنا په دې کې به د اهل فن رائے معتبري دغه خبره کم کس چې هغه په خپل تجوید نه کړو فتوی ورکي چې دا دا, دا حرف داسې وي دا به داسې وي کاغه نه د خپل تپوز کو غره نه ورځي هغه خپل نه ورځي بل ورځ دلته کې طلبه ما سره ناستو هغه دوات خبره وه وای وای چې عوام دې د دال په شان وای او خواص دې د ضوا په شان وای ما ورله خپل جمع له مخکې کېدو کنه وای نه طالب به مخکې کولو یا خپل وای چې زما غټیک نه دي په خپل یقین په دې یقین دې چې زما حروف څه دي ټیک نه دي په خپل نه مخکې کېږي مشته ځکه چې حروف می ټیک نه دي او حکم لګای په دوات دا بداسي وي نو دا ډک وایا دا باریک وایا څوک چې ډک وای دا غلط ته ولا تقرا الر المرء الا رقيقه دا را د المرء موایا مگر باریک وایا خو په دې عمل نشتا بلکې عمل په تفهیم دی دا قول د ټولو قاریانو دی علامه ابن الجزري په نشر کې موي وهو الذي لا يوجد نص عن احد من الائمه المتقدمين فيه په دې باندې چې د ائمه نص نه راغله چې غني په مریم او قريه کې په دې کې براسو وايو باریکا بل قاعده را چې کله ساکنې مخکې ته ضمه ده د غراب هم ډکوي مثال به څنګه یې مور جاونا اشبګه قاعده شو وما کله چې را ساکنه ده او مخکې ته کسره ده کسره عارضي نو را به بیا هم ډکوي اے کسره عارضي څه ته ویل کیږي چې د یو عارض د وجه راغلی اصلي نه ده او د را تفخیم اسهلو یو عارضی چې په اصلي شي کې څنګه عمل کول شي او شوي کنه ان ارتبتم څنګه به وایي دا به باری کنه وایي انیز انو تبتم انو تبتم دکا اول دکا دی نور باندې کما کسره دا اصلي نه ده اصلي ځکه نه چې دا په اصل کې څنګه او ان او ارتبتم نو دا نون اصل کې ساکنو بیا اجتماع د ساکنین را لبین النون والراء او کله چې اجتماع د ساکنین راشي کلمې جدا جدا دي اول پکې مد نه ده نو قاعده ورته متوجه شو چې الساکن اذا حرك حرك بالكسر نو موږ نون ته کسره ورکا نو دا کسره اصلي ده که عارضي ده عارضي ده والعوارض لا تعتبر عوارض ته اعتبار نه چې ته به اصلي قاعده څه کې ماته مانع او تبا کې دا قاعده ده ورا بعضی کتابونو د تجوید کې لیکلي وي کسره عارضی او کسره منفصله ندی کسره منفصلی د پاره بل می کوم منفصله او عارضی او شی ها منفصله دی ته وي چې منځ کې وګوره حمزه راغلی دا اگر چې اوس حذف شوی نو خو د ان ارتبتم په منځ کې مراغلی و د من ارتضا په منځ کې مراغلی دا صحیح شو مکسره عارضی او منفصله یو خبره بس عارضی ورته وایم دا من ارتضا ارتبتم دی وی قاعده مثالونه شول بل قاعده کله چې دران مخ کې کسره ده وګوره قاعده به در تراشي چې را ساکنه ده مخ کې کسره ده باریک ده یا دا قاعده ده او چون کې دلته خو تفخیم ده وګوره قاعده ده ده کله چې را ساکنه ده مخ کې کسره ده او ورپسې په دغه حرف کې د غټو حروفنا په دغه کلمه کې د غټو حروفنا یو حرف راغله په بل کلمه کې هم په دغه کلمه کې سموي را ساکن د مکه ته کسر دا هم په دغه کلمه کې ورپسې غټ حرف دی حرف مستعلی او مفتوح هم دی اوس ګوره مونږ وی چې رانه پس غټ حرف راغلی په دغه کلمه کې دې سره مونږ احتراز وکړو دې نه کبه بل کلمه کې نو بیا برابرۍ کوایو لکه مثال وې څنګه فاصبر صبرا جميلا ګوره فاصبر صبرا کې صاد راغلی دی رانه پس غټ حرف راغلی دی خو کلمه یو ده او موږ وو چې فتحه به یې پی غټ حرف به فتحه یې ځکه که کسره وه پی نو تاسو ترستو را روان دی کې بیا دوه وجې جایز دی لکه فرقین کې بل قاعده فهمه قاعده شوه نه هما را د وقف د وجه د ساکنه کا دا اوس وقفن خبره ده را د وقف د وجه ساکنه کا مخکم ته حرف ساکن ده دریم حرف ته وګوره که په دریم حرف باندې فتحه و نورا بډه کوي ګوره را ساکنه شو په ول فجر کې وقف دی کو الفجر ساکنه شو کنه مخکې ته جیم ساکن دی په دریم حرف فا باندې فتحه ده نو را به څه وایو ډکه به وایو والفجر خو قلقلې ته به خیال کوي چې قلقله به پوره ووي والفجر والفجر اکثر قاریان ته وایي بل قاعده را د وقف د وجه ساکنه ده مخکې حرف هم ته ساکن دی په دریم باندې ضمه ده دغه را به هم نه کوي لکه دلته وګوره په دریم حرف قاف باندې ضمه را لکه رانه ده الناقور دا نذور باندې چې کله مونږه وقف وکړو اراده وقف د وجه ساکن شو او مخکې ته ضمه دا وښه اوس دې له قبل ترتیب جوړ کو ها بدل که ہے دا یادو اذان درست نه هو راځنګ بل غوګوري اپیراواله میر صاحب تر دې خو ناس دی اخړو جامو والا اپرون چې په سکوټر ناس ورستو جواز وشي او چلوي ویښ شي خپل ځان په خپل پیژني ها ځکه چې ودر راویښ شي کنه او بیا یو غبل غوګوري نو یو مولا بیان ته اوس رالی او بیا و تختې دی یو مولا بیان کولو وی د مسواک فضیلت ذکر کولو که نه شپه و ناوخته چې د دې دومره ډېر فضیلت دی یو مې پکې ودو را پاتې دو کسان ولې تو دی یو بیان شي نه ما ورې دوه چې د څه باره کې بیان کوي په بکواس تفصیل وکړو چې بکواس مکوئ نو خو به خبر چې ما دې درس نه بس جوړوي چې دې ځکه بعضې بداتي چې هغه به ډایرکټ رېټ چې مدرسین به شي او په قوم کې مې اورېدلې زمانه بس را تین کوي یې په ماخه هغه ویلي او کما قاله ها که تاسو سوچ وکئ نو د نوزور قاعده او د مور جونا دغه څه فرق نشته مرجونه کې څو ساکنه د مخ کې ضمه ده صحیح شو او په نظر کې موقف د وجه ساکنه شو او مخ کې څه شو ضمه خدا مثال مول زیات راوړې دا مثال مزکه زیات راوړې چې په دې کې خبره ده په دې کې څه دي خبره ده پکې ها ا خبره دا ده چې بعض قاریانو صاحبانو ویلي وای په نظر کې په صورت قمر کې چې کم راغله په دې کې وای دوه وجې دي دا ډېرو کتابونو کې به تاسو وګورئ په دې کې څو وجې دي په نظر کې دوه وجې دي وای کیف کان عذابی و نذر نذری یات حذف شوی سرنګ او عذاب زما او ير ور کول زما نو په اصل کې نظری د نیات حذف شوی دی د یاد حذف کېدو مطلب دا نه چې بالکل ختمه شو د پکې دوه وجه کې چې پته ولګي چې څه شی دی په دې ځکه یا حذف شوی دی حاجی نو آیا دا خبره صحیح ده چې په نظر کې دوه وجې دي او مقدم پکې وایته شه ده وقف چې کې اسر او اسر او دا رنګي الجواري څنګه الجوار الجوار کال جواری وکړه د خبرې خلاصه دا ده چې دا خبرې صحیح نه دي دو وجه صرف پرا د یسری کې دی په وقف کې ها تاسو ته یسری را روان د جواز الوجهین کې په یسری کې دو وجه دي اوله وجه د ترقیق دا او دویمه د تفخیم دا واللیل اذا یسر چې وقف کې او دیم واللیل اذا یسر دک باقی دا اول اپ اصل کې یسریو نور قاریان رو لګیدل و یسر چې په اصل کې یسریو دو وجه پکې جای شوي نو داسي نظر په اصل کې نظریو نو دې کې دیم دو وجه جای شي دا راځي په یسری کې دا نو دا عین د فعل شو دا عین د کلمې شو یسریو یفعی نو ګورا دا را په یسری کې متوسطه شو که اخر کې شو منځ کې شو یفعلو که عین منځ کې ده که اخر کې ده منځ کې ده او دا کسره چې براغلی دا یفعلو باندې دا کسره د بنا ده که کسره د اعراب ده بنا د بدلیږي يفعلو نه بدلیږي یسریو یسری کې ته چې دا څه وایي چې یسرای او یسرو نشي ویلې ها ته بنا وي ځکه اعراب په اخر کې جاری کیږي دا منځ منځ کې کلماتو کې چې څومره اعرابات دي نو دې ته څه وایي دې ته حرکات بنایه وي چې بدلیږي نه او مخکې ته ساکن نه ابن الجزري د دیو جنا دې کې دوه وجې ذکر کړي هر چې په نظری کې یاده با په نظری کې را ده را نو اول خدا خبره ده چې من د کلمې نه ده ولي ځکه اصل کې کته وې نظری وو نو اغیا اصلي نه ده نو چې اصلي نشو ځان ته مضاف الیه دی مضاف الیه خو جز د مضاف نه نو ګور هغه ځان ته د نزوري یا د متکلم نه نو چې هغه ځان ته د نو په په نزوري کې د اراس شو اخر کې شو کمنس کې شو اخر کې شو نو یو پر کو ګوره الته منس کې دا د اخر کې دا او ته قیاس کې دیمه خبره په دې کې چې کومه کسره پر راغلې ده دا کسره د اعراب ده د اذا د وجه د یا د وجه د مناسبت د یا د وجه په کسره راغلې نو په دې کله فتح مراد لې شي او کله په ضمه مراد لې شي جاء نذور زیدن ضمه پر لکنه ها او رأيت نذور زيد او مررت بنذور زيد ریواړی را باد پر راځي پر را باندې نو هغه یو دی کې بل فرق دا شوږي کې کثره د بنا و دی کې د اعراب د څنګه دی په ور قیاس کا نو شیخ متولی دا غره خطا واقع شوې ده دلته په دې باب کې چې هغه وې د نظر او د یسری دا راګانې دواړه یو شان دي صحیح خبر ادا ده لا يجوز الترقيق في نظر وقفا نظر کې به صرف تفخیم ترقیق په پکې نه تاسو ګورئ دا شیخ الحصری قران کریم چې کوم تسجیل شوی دی دا رنګي دا شیخ حذیفی کوم چې قران کریم په لجنه علمیه کې تحت اشراف اللجنه العلميه پای کې چې کوم قران هغه ریکارډ کړي هغه کې تاسو دې الفاظو ته وښه شي نظر کې ډک وای باریک نه وای ها دا خبره صحیح نه چا چې ویلي مثلا شیخ طباع هم په ارشاد المرید کې او شیخ متولی په فتح الموتی کې وایي چې دې کې دوه وجې دي او تحقیق پکې مقدم دا خبره صحیح نه ده صحیح خبره څه جوا چې په دې کې څو وجې دي په نظر کې او د څه شي د تفخیم نکوالي دلته یو مثال پاتې شوی دی قدیرون اولی کوي ورپسې قدیرون ګوره دی قدیرون کی کله چې تا وقف بالروم کو دا بل قاعده ده را باندې ضمه ده او تا په وقف بالروم کو نو دا غرابم ډکوي اوس په قدیرون وقف بالروم کو قدیر قدیر نوراډه کښ وکړه کنه شو اصل کې قاعده ده تاسو ته رستو را روانه د قاعده په خبيرون کې اے اصل کې قاعده دا ده ځان په صرف پوه کې چې کله دې پرا وقف وقف بل اسکان او مخکې ته یا ساکنه ده نو په هر حالت کې به د غراباري کوي خبير بصير منير خير صحیح شو هر حالت کې به د غراباري کوي خو قدیر کې کدی وقف بل اسکان وکولا اګه وقف بل روم دی وکړو نو بیا خو څه شي دی د حرکت لري مېزه د ظاهره ک بیا براټه کوي قدیر قدیر قدیر او روم تاسو پیژندل او چې څه ته وای ها او هغه نزای لفظي مون پیژندل و روم بدل تکي ورومك اسماء المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا نام د شاطبي شعر دی ادا چې کوم دودري یاد کړی دا پکشتا یو ځکه هم شو موږ دعا کې ناستو نو یو ملګری وایي قاضي صاحب وایي تاسو تجوید کوئ ډېره مزه کوي که نه یو قاري ناست و موږ کلي قاري دی عوام دا بعضې قاریان خو بس داسې چې تلاوت شروع کړي ولي که نه هغه ځای نه پکې راټوپ وګورو یا خو امام جزري په خپل ذکر کړی چې والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجوز بعض دوا کې شروع شروع کړ کنه باید دوس دا یاد کړی کده ته مړم کې دی بداوي دا د کاری دی او ټکه یاد کی دې ته مړم کده بداو جر دی کی بدل اوس دا ورځي نو کده زګه خوا کولو خلکو زدم د شین دی یاد دي درل شیرونو دا وامه مجلس کې څه لري دې کې بعضې وام دي بار پاتې شوی ته ترا چې موږ سره عربي شروع کیو کینو که زمونږ دا طاقت چې سره عربي وایو ماحول او ترتیب داسې نه چې بس ته اوس د دوه ټکي عربي زده کړې او ته به خامخا وسوې که په هره طریقې ایا امام وای مازیګر کې تلاوت شروع کړو روز د نور پسې چې وی غول دوالینه پر رسولو تر تن راغله او کنه بیا تلو دا ورځ موږ د ډېر چغې والي وای ما بیا واسه د څه حکم کو چې لګواز مې واورای اشیخ صاحب کله کړو یو ځکه جنازه وا نیو سړی پکې ګټه وچته کنه خبر د پاره تبه چې تکړه و کسان ولې کېده بس هم دغه ځای ده کې خو دا کوم چې چې تکب دلته کېده او یقین وکړه که ترغی یې و چې ترسو ولا غمړی والا کتلی نو چې غولا سو کتل نه روان ته کې خو موږ غلې خدای چې ودی کتل ولا نه وجلو هر د کې ولكل مقام مقال صحیح ده هر ځای د پار سره د پار خپل خبره مناسب هغه بل ځای کې بیا سني من دیو جن تاسو چې کله علم بلاغت وای او تاسو دروس البلاغه وای او بیا د امام سیوطی او نظم ده چې په دې درو فنونو یې لیکلې ا تاسو دې مدرسه کې وای الته څوک پیژنیم نه هغه چا وای نو تاسو د باغی کې راځي چې کلام فصیح او بلیغ دې ته ویل کېږي چې د مقتضى الحال مطابق شي حال لنه کومه تقاضا کوي تا خبرې وکړي غم شوه دې ته به ته تسلی خبرې کې ګال تا غم مړې پروت ته یو ته به که شروع شې تاسو مال وټونه راکای بیا تاسو ګورئ تاسو تقدیر بدلیږي که اوس هغه ځای کې دا خبرې په کار دي یا ختم قران دی ختم قران دی او ته پکې یو بل موضوع رونی یا د تجوید درس دی او زه پکې اوس شروع کوم کیسې پکې شروع کوم دنیا او د نیکه نه دا د مقتضر حال نه خلاف خبره ده حاجی نو قدیر پوری دا خبره پوره شوه راځي الترقیق باریکواله نو اوله قاعده دا درا به کله باریکه چې کسره پیراشي لکه رجالون دویم دا د چې مشدد دا او کسره پیراله لکه شرزي مشدد مکسور اولل اربته ما یو قاعده کتلې واغې کې لیکلي چې اولل اربته کې را ډکه ده ځکه یې کسره عارضی ده دا خبره صحیح نه ده ها معنی اوس نو مې د یو قاعده کې وداسي وی ګورای بیا چې را قاعده و دې باندې دا اولل اربته کې کومه حمزه ده دا کسره ده کسره اصلي ده عارضی خو نه چې ته را بډه کوي دارنګ بل قاعده کوم را چې د وقف د وجه ساکن شو مخکې حرف ته ساکن دی او په دریم کسره ده نو دغه را بم سی باریکا اے السحر السحر السحر بل قاعده کوم را د وقف د وجه ساکن شو او مخکې ته یا ساکنه ده دریم حرف لکه ټول ضرورت نشته بس یا د دوو کسرونه جوړه ده په مجره ها کې راکه اماله شوی کوم راکه چې اماله وشي نو دغه را به باری کوي په کومه راکه چې مانو شي د غرابه باری کوي لکه ملا چې کوم درا کګه شي کنه را کونډي شو ملا انحنا هغه کوم کوواله راشي نیزه نه غي نیزه سي نه غي نو هغه چابک پشانی کله یو خوا تاویږي کله بل خوا نو دغه شان دا الف هم دی کله یو طرف ته مایر کی کله بل طرف ته حرف ممال ورته ځکه وایي اماله پکې کیږي کنه او تاسو ویلو چې مالا پکې شو نو بیا د حروفي فرعیونه بشي کنه اصلي بنشي امام زقاوی اماله او تفخیم هغه ذکر کړی وای د اماله او تفخیم دا لغتونه دي دوا قران په دې دواړو نازل شوه او دا اماله تواتر سره سیدلې د مونږ ته زموږ په روایت کې صرف یو اماله ده او ګور د مالی مقابل کې ما تاسو ته ویلو سره راځي فتحه او بمن د مالی او د فتحې کې یو شی د چغې ته تقلیل وای نو دا کوم عین اماله چې د دې ته مالی کبرا وای کم چې د فتحې او د امالی بمن کې دغه ته تقلیل هغه د مالی صغرا وای په حرف ممال کې نو شوه حروف فرعیو کې بیا وګوره ما دا غي تفصیل کړم بیا ما دې ماضي باره کې چې د ډېر دلته خو مې دومره وضاحت نو کړ په دې دوره کې او یو ځکه مې ډېر وضاحت کړې د مالی باره کې او غزیر انو ذهن نوته چې هر ځای کې د تجوید په دې درسونو کې کال کې مې کړه کبل ځای مې دی کتاب والا د مالې بار کړي خپل خبرې کړي 250 صفحه د تجوید الحرکات الثلاث دغه اقسام د مالی ذکر کړي وی ایلم من ناس للکلام کلو الفتح اصل په کلام کې فتح ده اصل څه شو فتح شو ولماله تدخل في بعض اللغات لعله اماله په بعض لغتونو کې راځي د وجه د یو علت نه او په دې باندې تصریح کړي امام سخاوي صاحب هغه د فتح او د مالی تعریف کړي انحراف النطق اړول دي د اواز د نطق هغه حرف سره چې پای کې مال شوی عن مخرجه د خپل مخرج نه وهي تنقسم الى كبرى وصغرى دا مال په دوه قسمه ده کبرا کبرا څه ته ویل کی نهایت انحراف الفم عن الاستقامه نهایت انحراف نهایت انحراف الفم انتهایی خلا اړول عن الاستقامه د برابر والی نه اله لوي چا چې کوګوالی تا بالحرف الممال هغه حرف باندې چې کې مال شوی وهي لتمیم دا د بنو تمیم د پاره ولای مالا لکه زمون په اپریدو د پاره مالی دي زموږ پښتو کې یو یو یو یو قبيله خاص دي یو چې وګوري دی له روشا او د مالی دي ها روشا نو واو د پورا چې پورا واو شي بیا وتنګ شي روشا بشي اجه پورا الف راشه نو دا روشا دا مال شو داسې نور الفاظ وردا خو د الله په انسانانو یو احسان دی چې قران کریم په داسې لغات سره نازل کو چې د هر چا خپل لغت په تقسیم کې ورسېدو اوس چې په دې خلکو لازم کړي مثلا یو پښتو کتاب دی او په دې ټول پښتونخوا کې لازم شي چې دا په دې ترتیب سره لولای نو کله تیراوالو په جواب کتاب لیکل شو بیا موږ له ویولو لا ها مړ به یو ټیک به نه کې که دای دا دې چې دای کله خپل جذبه کې راشي کنه او یا بیا د بنوسیانو جبا ټول پښتو ده بیا د وزیرو جبا دا سي لګ مخکې کېږي نو جبه بدلېږي هم دغه یو پښتو ده هم دغه یو عربي وه خو په مختلفو قبیلو کې به په مختلفو طریقو باندې هغه څه کېده اب لوستې شو نو که قران په یو باندې راغلی وي نور ته به تکلیف وي کوسم تاسو د شام عربي وګورئ بدله ده د حجاز مقدس عربي وګورئ بدله ده دا سعودي کې بیا مغرب والا وګورئ بدله ده شناقطه او بدله ده مصریانو نه غوړي لازم ساته دای د جبینه بدله ده د یو عربي د بل نه بدله ده بالکل صفا پته لګي دوه الفاظ وي دا لو پته لګي دا څه شي دا د فلاني ملک عرب دي نو دا په هغه دور کې اوس خو دې ته لغت دارجه وای کنه چې عوام امي استعمالي هغه وخت کې دغه شان مشهوري کمی قبلی وی وای کم الفاظ نو چا اماله کولې په خپل کلماتو کې نو چا حذف کولو چا اثبات کولو په بازه نو قران کریم نازل شو انزل القرآن على سبعه احرف امانا نه چې قران په قراتونو نازل شو او اماله صغرا څه تویل کیږي متوسطه بین الاستقامت والانحراف پمند نیغوالی او د کوګوالی کی دا درمیاني حالت ته او دې ته بین بین موي او دې ته بین اللفظین موي اماله صغرا چې هغه ته تقلیل وي هغه ته بین بین او بین اللفظین موي اکثر چې نحوی ته به یا ظرفي ته څه کوي طالبانو ته دې دې کې دې دې ضرور دي مالک بیا وې د قاری نه تاسو کوي دم لا ماته دې دا یاد کړی وي دومره خو د قران نه لري چې د قران د یو لفظ باغی د تکلم توفیق هم درته نه دی ملاو جړه خبره ده کنه ده نحوی مړ شي ظرفي مړ شي او بقیله کې چې کله راورسې نو یو کا قاری نه بیا تاسو کوا تا چې دا دومره لوی پړپړه دې موږ له وې څه د ځان او څه د یو عالم او څه د بل عالم نه او نوټونه لري په یاد کړه زاره دې پېښ نه کا یو قیله کې د اشمام نشو کوله چې قاری سره نیمه ګنټه کې نه زده به کې کې زده به نه کی ولې نه زده نه کو دا زموږ د قران سره شوق دی تاسو یو نحوی سره نحو وایي او صرفي سره صرف تاسو ته تا په پټو سترګو وام زه تاسو نه نام در کوم که یو صرفي تاسو لوي دا قاعده نه راځي ورشه د بل صرفي نه تاسو وکړه په دې راته ځان بدخکاری په دې موږ ته ځان بدخکاری کوم چرته وایو چې دا قاعده نه راځي ورشه بل چانه تاسو وکړه زه په نه پوهیږم بدخکاری کنه ښکاری او په دې راته ځان بد نه ښکاری چې په قیله کې د اشمام تاسو د قاری نه وکړه کزان پر راته بدخکاری نه به مونږ ویني دا موږ یو خارجي شی ګڼو دا څه غنو ما تاسو ته مخ کې ویلو څوک چې قانون چوي او د قراءات او تجوید صحیح کما حقه نه دی ویلې ا د قراءات اصول نه دی ویلې د قانون چې په قران کې ډو فائدہ نه ورکه دا ځان سره ولیکي او منې یې ما نیراړه د قانون چې قانون دی ازه بدرنه تپوس کوم قانون بم در تیادي په خپل کتاب کې به لګولم شي په قران کې به امراته ولګي چې په الحمدلله رب العالمین کې پلانې قانون دی او بیا به درنه دا تاسو کوم چې د قران کې ویل جایز دي کنه دي جایز تعالی قانون هده آیا جایز دي ته چې وی وایو په خبره پوهیږي کنه که جایز نو بیا مسکی وایا کنه چې ته په ول ارض کې قانون وی چې ول ارض د نقل حرکت بیا مسکی ولې نه وی چې جایز دي کومز کې دی نو بل بل غلط دی وي نو تا وی جوازي قانون دی نو دا ولي تاسو سره اصول د قراءات نشته او د دې صرف او د دې نحو او د دې ټول علوم مقصد څه دی د الله کتاب د الله کتاب لرسایي کېدل تا رسایي نه ده شوی تاغه اصل علم پریخه ده چې هغه علم القراءات او علم علم التجوید ده نو ته د صرف علم څه شي تر دا څلور علوم دي د علم اللغه یو باغی کې د صرف علم دی د صرف علم دا د چې په دې سره څه کیږي وزن د کلمې معلومیږي دا وزن د کلمې مونږ ولې معلومو چې کلمه چرته غلطه و نه وایو او اول تصحیح مونږ په صرف کې د کمی کلمې صرف مونږ د څه د پاره وایو چې د کوم کلماتو تصحیح وشي نصیبوي د کتاب تصحیح وکړو د خلیل د العين تصحیح وکړو د امام مبرد د المقتضب تصحیح وکړو د څه شي تصحیح وکړو د قران کریم تعالی قران نه درځي ته په قیله کې امام نشو کوله معلومیږي دا چې تر قران نه ډېر لري نو دا لازم کوي خصوصا تاسو کې بعضي به علما کی او بعضي به مدرسې سمبالي د قران الفاظ طلباء او تسم کوي په مدرسو کې لازم کوي چې اصول د قراءات یو پیریډ وګرځي د عام طلباو د پاره ځکه ته خو داوی لري او داوه دې څه ده داوه دې یو شی لري او کې بل داوه دې دا ده چې د قران د پاره دا ټول علوم وا اصول د قراءات یو اهم جز د قران کریم خیر ټول قراءات مو وایا اصول د قراءات چې دوی تاسو په پته ولګي چې آیا د په قران کریم کې دا لفظ دا څه دا ماته جایز دی دا الفاظ د قران دی کنه ډیرونه به خبر شي ته اصول د قراءات وای تاسو نحو دی ویلی کنه نحو لس کاله او صرف دی لس کاله بیا اصول د قراءات وای تا غونته نحو دی بیا پیدا شي او تا غونته د څوک په نحو بیا پوي شي على وجه البصيره به پويږي ها ګوره په نحو کې مونږ وایو دا په دې کې یو لغت تام دی وایو کنه اکثر کلمات راشي په دې کې درې لغات دي په دې کې ضرور دا هم درل پکې پته لګي چې یاره دا لغت شاذ دی کدا متواتر دی نو خو چې متواتر نو مسکه به مرته وي او طلباء ته وي چې مسکه ملولې اګه شاذ وي مسکه ملولې خدان په بوه کوي خبرو ته تاسو کوي سوچ وکړئ هغه بیا ذکر کړی چې فتحه څه ته وایي والفتح والفتح استقامه النطق بالحرف المفتوح فتحه چې کوم د څه ویل کیږي سیواله د आवाज ده هغه حرف باندې چې فتحه یې په استقامت معنی نیغ आवाज دا نه چې مایلی کې استقامت النطق بالحرف المفرد واخراجه من مخرجه د خپل مخرج نه دا کول او دا فتحه چې کوم دا وای دا دوه تقسیمونو ته تقسیم ده اکبر او اصغر هغه داسې ذکر کړی یو دا د چې وې دومې ته د فتح ورکا قدا دوا اقسام هغه بیا ذکر کړو په عربو کې دا نشته یو دا ذکر کړی استیفاء فتح الفم بالحرف الذي تتعقبه الالف د کم حرف نه پس الف راځي کې د خلق حق لاو کا او دا په لغت د عربو کې نشته دا یا خلق چې عجم سره یو ځای شي لکه خراسان والا اځه مغه د چې نیمه خلق کولاو کا د اکبر او د اصغر دا وای دي ته اصغر وای او بیا امام دانی ذکر کړي امام دانی وای د فتح بارک والفتح على ضربين فتح شديد وفتح متوسط دا فتح چې کوم په مقابل د سکی راځي دی مالی او د تقلیل کې دا په دوه قسمه دي یو څه شه دی فتح شدید دی او بل متوسط دی شدید دا چې خو خلق ولاو کې په یو حرف باندې چې رستو دا غینه الف ده او دې ته تفخیم هم وای وای دا مکروه ده په قرات کې چې خود خلق ولاو کا او دویمه غده چې درمیاني طریقې سره د خلق ولاو کا دې ته فتح متوسط وای دا په مند فتح شدید او د اماله متوسط کې او دا زمونږ قرات هم دی زمونږ روایت هم دی ولا با کولاوه خو ډیر نه فتح کې یادو بیا ګوره فائدہ د اماله څه ده فائدۃ الامال فهي سهوله اللفظ دا د سهولت د لفظ د پاره راځي ها ځکه فتحه کې جبه برشي او اماله کې کته شي نو برواله بر خطل ګران دي کته کوزي دل آسان دي ها څه دي او کته کوزیدل اسانه دي بره خطل ګران دي که کته کوزیدل اسانه دي بره خطل ګران دي نو کته کوزیدل دي یا اسانه دي دا څه به وای چې بره خطل ګران دي که لاندې کوزیدل ګران دي ها نو کته اسان دي نه مالا اسانه شو کنه اوس کوم یو اصل له فتح اصل له کمالا اصل فتح ده ها اماله فرع ده اصل څه ده فتح ده حافظ ابن جزري صاحب ذکر کړي دا مسله وي په دې کې اختلاف د کوم یو اصل دی نو یو ډله دې ته تللی دا چې دواړه اصل دی یو په بل باندې څه نشته اصلیت نشته دا رنګ وي تفخیم او ترقیق هم دواړه اصل دی او بیا یې ویلي وای د هر یو د پاره خپل وجه شته چې څوک څه وای ها که څوک وای د اصل له اماله نه غره وجه شته که څوک وای فتحه د لم شته او چا دا ویلي چې فتحه اصل نه او چا ویلي اماله اصل نه وای دا موضع د ترجیح نه د جمهور دي کې څوک له ترجیح ورکو چې دا اصل له دا فرع ده هغه داسې ویلي اول خو بل خبره دا خبره په اماله کې لازمه ذهن کې واچوي چې قاری ته نه دی پکار چې د دې امالو کې بغیر د دینه چې استاد نه اوریدلې نه وي کتاب کې وکتل دا کیږي نه کیږي موږ مخکې ویلو د تجوید تعلق د نورو علمونو سره نسبت د تباین د اعتبار نه نسبت سره دا په مشافهه سره او په ممارست سره زده کیږي کوم عربو چې په فتحه کوله کوم قبایل په فتحه وي نو دا قبایل د حجاز او قریش ثقيف حوازن کنانه او هغه عرب چې هغه په من د جزیره کې اوسېدل او په شرق کې مخکینی په غرب د جزیره العربیه کې کم چې په وسط الجزیره او شرق کې لکه تمیم قیس اسد طی بکر ابن وائل عبد القیس نو دای به څه کول دای به بیا اماله کوله اسباب د امالی څه دي ابن الجزري ذکر کړی وي اسباب د امالي لس پی چې دوو ته رجع کیږي دوو سيزونو د وجه نه اماله کیږي یو کثره او بل یا ده بس هغه د ذکر کړی ها به تفصیل هم ذکر کړی امام سخاوي وي من اسباب الاماله واسباب الاماله سته او شپږ ذکر کړی حاجی نمونه د اماله د امالی نمونه تاسو دې کېشته کې نشته سمه صفه ده هم دغه ځای کې دي اما جاته نه کتل صفحه سوې ما ده 55 احکام المستاجر نه پس ذکر کړي نو ما کړه پکې نشته ما وی دا ما چرته ویلی نو ټیک کوم ځای ته تکې ده دی ویلان دې تیاروا نو زه لګیام د خپل کتاب نه خو ما خدای پاک او چرته دې تفصیل رستو نه لیکل دي کې مې به طالبانو چې بيځای تفصیل وکړه نه دا معنی دی بیا وښله وای دا میم ساکن دا دی منځ کې بګې دی راغلی اماله خو موږ د مجرعه د وجد ته تفصیل کو اته پکې څه کړی د بګوی الاحکام المیم الساکنه زه چې شته نو بیا خبره نشته سین سره نه دی هو یعو في كتب الأوائل من علمائنا وهو عبارة عن التغليظ ولمالة قديما تسمى أيضا بالترقيق وای دی فتحې ته تغلیظ وای او ای اماله ته چا ترقیق ویلی ابن الجزری او دانیم دا خبره ذکر کړي بیا انواع حرف الممال کم حرف چې مالک کی داغه انواع دا دې کاپي کېشته بیا یو ګورئ او ګوره دا اماله په تواتر ثابت ردی نه مخکې دا خبره تاسو لري کاپي کې لیکلي یو سړی په عبد الله بن مسعود قران لوستو نغوی طه نغور ته مالا وکا طه نغو بغیر د مالی نه وي ابن مسعود رضی الله عنه والله هكذا علمني رسول الله نه مالاو فتح دواړه ورته پیغمبر نه ذکر کړ تقلیر مغودله مالی فائدہ دا د تاسو سہولت ته کنه دا فائدې دا ځکه ما ته مثال لوي لکه بارانه کتت لسانی خ امالی کې کم کم اندامونو کم کم کار دی ګورا دا خورچا ته معلومه ده چې الف د کم ځای نه ادا کیږي د کم ځای نه ادا کیږي جوف الفمنا د خلی دن قالی حسینا او یا د کم ځای نه ادا کیږي د وسط اللسان نه دا الف دا دا کولو په منځ کې تباعد الفکین شي فک څه ته وایي جامع دا جدا شي او د یاد ادا کول سره فک اسفل لاندې لاړ شي دا لاندې جامه په کته لاړ شي نو کله چې د الف میلان مونږ یا تکو نو خلا بلغون ته کلاو کو او لګ به کته بوزو د الف اوازم اصلي دی د یا اوازم اصلي دی د دې دواړو نه با یو صوت فرعي پیدا شي تاسو په دې باندې پوه شئ بعض بیا قبایل د عربو چې دي د یاد الف سره داسې طریقې سره ګډوډي چې نسبت برابرۍ 50 فیصد الف او 50 فیصد سی یای او بعض چې کم ده الف فیصدی زیاته په نسبت د یا نو ګوره کم الف کې چې مالې کبرا شوی نو په دې کې به مونږه څه وایو علم الریاضیات والا ای بیا څه به وایي ای به داسې وایي چې کم الف کې امالې کبرا شوی نو په دې کې الف 50 فیصد ده او یام پکې 50 فیصد ده او کم کې چې مالې صغرا شوې ده نو په دې کې د الف مقدار 75 ده او د یا مقدار 25 ده وشي کنه فیصدي او دا په مشابهه معلومیږي نو ما درته وې ها وضح او دا رنګي تقلیل وضح وضح صحیح شو او دا په ورش روایت کې تقلیلونه نه به موړ شي او فتح او الضحى دیو جن کومګه په وخت د تفحید تلاوت کې طالب توایو چې لکه ماله در نه کی تقلیل در نه کی بعض طالبان تقلیلونه کوي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس تقلیل ده دا مکه قران کریم په سلورو اوازونو نازل شوه سلور اوازونه معنا د دې امالی او د عدم الامالی باره کې کوم خبره ده یو څه شی د خالص الف په قران کې بدر تر راځي والشمس وضحاها دا خالص الف ته دویم امالی کبرا چې غي طالب ممالوي حرف فرعي ده بیا ګورا هماله به ارض کې کې چې کوم ځای د خو خینا چې ثابت ای د پیغمبر نه کله به ټول شرطونه برابرۍ خو بیا به مماله نه کیږي ځکه چې ثابت به نه اشباع فتحه کمن صافا امن اشباع فتحه کمن صافا امن یو دا قاعده شو نو اول به د فتحه مالکه کم چې الف نمخ کړه دویم فتحه به کسره تمایل کې او دریم الف بیا تمایل کې ترقیق په حرف کې ده نه په حرکت کې او اماله په حرکت کې ده نه په حرف کې چا دا څه فرق کوي چا د ترقیق نه تعبیر په امالی سره په امالی امالی سره کړی دی لکه دانی صاحب او بعض مغرب والا او بعض علما امالی ته د ترقیق نوم کیدی یو بل په استعمالی او بعض علما فتحې ته تفخیم وی لکه علامه شاطبی صاحب وی اول ما کرام اماله چې په دوو حروفو کې نو دا قوی ده په نسبت د دې چې اماله په یو حرف کې وي قوی ده په نسبت د دې چې اماله وي خو په یو حرف کې او د دریو حروف وا قوی ده په نسبت د دوو حروفو اوس بل خبره اللهجات المعاصره والاماله دا اوس چې کوم نن جبې دی او استعماليږي په عربو کې نو په دې کې د اماله څومره حیثیت نه نو اکثر دا اماله کبرا په لبنان شام حلب اردن عراق دې په خپل لهجو کې دا اماله ډېر استعمالي اوسم چې عوام نه تاسو کې چې الحمدلله او الحمدلله دا سی وای عرب دي اي مالک او تقليل دا بیا په قصد په قطر او مصر اسکندریه قاهره صعید وغیرہ دې کې څه کېږي دې ملکونو کې دا استعمالېږي ادي تر قران د تفسیر څه شی ډېر ضرورت دی لکه دای باندې خپل لهجه غالب شي اوس وقف چې په کومه اماله باندې کې نو په کومه طریقه به کې الوقف علی الصوت الممال چې په حرف ممال وقف کې کم حرف کې چې مالو شغی ته سوې حرف ممال نو وقف کې به معنی کې کنا نو علما وی وقف کې به معنی کې او چې مانع نه موجود چې کله امالا د مالی د اصل معلومولو لپاره دا خبره وای ضروری ده د مالی د اصل معلومونو لپاره چې په وقف کې به مالی امام مکی صاحب دا مضمون هغه ذکر کړه تاسو دې کتاب کې لیکلي امام مکی صاحب دا مضمون او د علما اختلاف ذکر کړ معنا فحوا مضمون یو شی دی امام مکی صاحب د دې تلخیص ذکر کړی هغه وای واذا كانت الاماله جيء بحال تدل على الاصل کله چې مالې باندې راتللو کړې شو دې لپاره چې دلالت علی الاصل وکي فالاماله لازمه في الوقت والوصل بیا لازمه ده لکه سعي امالی باره کې تاسو خپل اهم خبرې پکې او پیژنئ بل اماله کم کم ځای نه کیږي نو حرف مستعلی کې نه کیږي ځکه اماله کې خله فقط تزي او حرف مستعلی وای چې خله دې سکیږي په بره د لاړ شي تعالو سره د جبه ولګي نو په منځ کې منافات دي نو لہذا په حروف مستعلیو کې مال نه کیږي غلطي په اماله کې څه ده یو غلطي دا ده چې د الله د پیغمبر نه اماله ثابت نه ده او ته یو کې په یو ځای کې تا په روایت کې نشته او ته کې هم غلطي ده او دا اماله کې غلطي ځکه کېږي چې زه به یو طرف ته پورته کول نه شي یا په یو ځړي لهجه غالبه ده یا خو دې بالکل یا جوړه کی دام غلطی ده دام غلطی ده چې یا ته جوړه کی شیشیو لګوي بیا سوره ټیم یا راځي ځي